الرحمن الرحیم دا سورته نساء په زبان حال سره ما ته وای چې پیکا پیکا خبرې دی وکړي چې پورا دې بیان نه کړم خدا دا سدا سورته نساء الله الله تبه دا په څلورم اسمان کې سورته نساء پرواز کوي امون کا روان یو خبر هم نه چې سورته نساء څه ته وایي په ترتیب مصحف کې 112 صورت ده په ترتیب مصحف کې 5 نمبر صورت ده په ترتیب نزول کې 112 دیتا مائده ولی وای دا لفظ دکرتا پر صورت کې شته 112 114 کې داوا او خلاصه لنډا درې خبرې دی پدې کې یو خبر اشپړ لس کرتا یا ایه الذین آمنو و مؤمن مسلمانا مؤمن تا ته ویم اے مسلمان تا ته ویم اے مؤمن تا ته ویم یا ایه الذین آمنو دا خپل خطاب الله را تکي دې توقع دې ایمانی ویل شي دیمه خبره سلورو مسلو وضاحت به یو دا چې حرام هغه دی چې الله حرام کړی په ایک آیات کې په 90 آیات کې په 96 آیات کې دیم تحریمات د بندګانو حرام مګنئ بنده چې کم چې ست حرام ویلی هغه ته حرام موای وحلت لكم بهيمه الانعام اولنی آیات کې واتی ایم آیات کې شپږ نوی آیات کې دریم ذکر د نزور الله دا الله پنوم چې کم نظر ده دا احترام وکي هغه پوره کوي دویم آیات کې او نوی نمبر آیات کې سلورم نزور العباد د بندګانو کم نظر چه ده داغه نه ځانو ساتي دای پروا م ساتي څلورم کې او لسم کې درېمه خبره وا اوامر شپږ نواهی به درې اخبارات به پکې و اوامر شپږ نواهی درې اخبارات دا دې صورت داوا مشولا لنډه خلاصه مشولا خلاصہ تفصیلی دا صورت دو حصے دے اولا حصہ ترچی چیسی نمبر آیات پورے پدے حصہ کی بیا نہ بابو ندی اول باب ترچی شپگم آیات پورے موږ ته تاسو څه ویلي خیر د خپل کتابونو تفسیر تذکرہ مونږ وکړه پلاني ځای کې هم ترجمه کړي او اصل کې وزتلې ما چې دا حسین علی رحم الله نه زه حدیث ویم او راز مې دا و چې ترجمه خو ما کړ دا هغه ماته ترجمه دې کړ دا مل آو اماته د دې سره بد یا ایه الذین آمنو اے مومنا پرواله او کوي په لوزونو نور پسې وای او حلت لکم بهیمت الانام بے زبان ساروی ستا سودا پارا حلال دی مخکې وای لوز پورا کاروستوي ساروی حلال دی سره بد ده شیخ د پرندای وای وای ما سر وګراو الله ادا علم دریاب دا علم سمندر ما ته چې د دې رب ده یا ایه الذین آمنو اے مومنانو پرواله وکي پلوزونو پخوانو هم په ځان باندې پلانې شي حرام دی پلانې حرام دی پلانې حرام وسم په دنیا کې ډېر چیزونه دي زنانه هغه حرام غني نارینه هغه حرام غني اما کې ورځ تاسو ته پرونو کلمه قصه کړې وکنه چې هغه زنانه عاجزه ها چرګې په خپل نشواله لولې نو مټه پکې و بیلا اوجه سوا چې بس زنانه بالا لکنه کوي د زنانه د لاس لاله کنا روا ده ووا د خدای ظالما ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ بخاری کې روایت ده خپل لوړو ته وای چې په خپل لاس باندې خپل قرباني کوي یزحین بأیدیهن چې په خپل لاس باندې خپل قرباني کوي ځان نه خبرې وي او په خله خو اسانه ده خو نور د زور نه خبرې نور په دنیا کې ډېرې خبرې وي په ځان باندې د الله حلال په ځان باندې کړیو چې چرګې چرګې بانګو کو نه دابا سپیرا د کورې وباسه چرته یو بس وستا چې په ورکه کې دلته راولېږي کیا واد ہے اسانه پتن نه رېږي خو کورته خالی کوي مال راولېږي او حلت لکم بهیمت الانام چا ویلی چې چرګ بانګو کو نه دا حرام شوا الله پزرګاو داسې خبرې وي پزرګاو وحلت لكم بهيمه الانعام دا الله حلال په ځان من کړی دا الله حرام ځان لپاره حلال کړی او که رسم و رواج دغه وګوره د عربو بلوغ القرب فی احوال العرب دا یو کتاب دی اصلاح الرسوم د اشرف علی تانوی رحم الله اصلاح الرسوم د جویری بابا جی کداغه تاسو کتنه وکړي چې نن رسمونه کم دي او د عرب رسمونه کم دي بالکل طابق النعل بالنعل بالکل یو شان حال ده سره فرق دا چې کافرو او دې ځان توای چې لا اله الا الله احلت لكم بهيمه الانام ټول ورځ په دې باندې لګي چې سړی کم رسمونه او کم رواجونه چې خلکو د ځان نه جوړ کړي په غم کې جوړ کړي په خادای کې جوړ کړي غمونو کې جوړ کړي خادای کې جوړ کړي الا ما یتلا نا کور تراشی نو دی ورلا یو کس راوړي چې مخ ورلا کولاو کې الا ولی مخ ورلا کولاو کې د نیک عمل انسان چې د مخ رڼا شي الله دا چا ویلی الله ویلی کدا الله رسول ویلی شود ور لور کوي چې کور شیرو شکر شي وي ان شاء الله شود بوینه نه استاد خپل زړیا زړیا بین قربان کم واخ باغ ساتلې دا خو سپیره ده شیر شکر بکور ویننه پلاس کې بچي ور کوي چې الله اول ور لزوي ور کوي و اول نه کم بخت ګرځي ځکه نبی عليه السلام خو ویلو د زنانه د نیک بختیا یو علامه ده چې ولی لورو شي کزوی وشي لورو شي قران سوای مونږه سوای قران سکای مونږه سکاو الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم چې پرتګ راوړ د سوار له ټوټو نه ګندلې شه مېل دا ولي ویل وای چې دا بچې پاتې کېږي نه چې الله دا بچې پاتې کې اشاره دې تدا د یو چا ټوټه د بل چا ټوټه د بل چا ټوټه د بل چا ټوټه چې دا سړی پکې دا ماشوم پکې پټ شي دا باندې وای چې دا دا خواش نامه شوم د جبريل په پسې اسرائيل براشي ملک الموت براشي نو دا دونه ټوټو کې پټ شو نو دا بناش ناشي کیا بات ہے تعالی غله ظالمات و ظالم تعالی غله وت په ټوټو باندې ما شوم پنا کې د الله نه د ملک الموت په ټوټو باندې پنا کې و ظالم و ظالما نمیرو لګي سپلنو لګي او هغه باندې نظرونه ختمي ځان له بندونه کول ځان له غلط تعویذونه کول الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم چې تاسو په احرام کې سونه رسمونه دي زمونږه خپکهږي ما الله دې زموږ پرده وساتي بس زړه وای سړی چوکن چوکن شي ناوی چې کور تر زینو سونه رسمونه بیا دعا کوي الله یا الله دا خادر علی په خیر کا وی شاد شادی خان آبادی څه شی وای توي شادی آبادی وای کیسه شی خانه آبادی نه دا وی خانه برباد ده ولې د محبوب عالم د سنتونو جز جنازه پکې تاروس خط کړي دا خو د نبی د سنتونو جنازه د پکې وي څو څو جنازه د پکې وېستي تا خو سنتونه پکې چکن چکن کړه تا خو په سنتونو د نبی باندې اور لګولې اته خانه آبادی خانه آبادی چرته دا خانه بربادی سکا کوټ نه را روان او یا گاڑی دے په هر بازار باندې راځه بالکل کولاو مخ ستا کوټ په بازار باندې ملانت ورېګا ستا په گاڑی باندې ملانت ورېګا والمنظور الیها هر بازار باندې ترازا اغه الله د لعنت د لعنت یو باران دی د الله د قهر او د غضب یو باران دی اته خانه آبادی خانه بربادی کوجدنه کې رسم عجیبو ان نکاح من سنت پیغمبر وای نکاح زما سنت نه پای کې باران د محمد رسول الله د سنت ګوره تا ته خو ونه سپاره چې ته څنګه کې کاوه پیغمبر خدا وی ان نکاح من سنتي قلایت چا پیر کړه د سنت نکاح زما سنت طریقه دا نو پس په پدې کې رنگ د محمد رسول الله ګوره رنگ د سنتو د نبی به ګوره خوشبو د سنتو د نبی به ګوره ان نکاح من سنتي ویل دی دا وینا نه چې زما څنګه خوخه هغه شان وکوم دا به الله دې د تډیر هدایت وکي تهجد گزارم دا ونه د اشراق منظم کوي الله دې دا پویا کې په دې وخت کې دنا الله یری په دې زړو اډو کو دا تا وراتا وشه وای مولای صاحب دامي د اخرنی بچي واده ده غرض دا ده چې په دې کې بخپل مرز یو کما هاي هاي هاي بدبخت یا بای کم بخت یا بای الا ما یتلا علیکم نو کله د نکری زو واده کله د جوړې واده کله کوجدن کې ګډ روان دی سیر لې روان دی ازما مهربان مالګه روانه ده و و پدې کې رنگ د محمد رسول الله شته ولې نبی عليه السلام علي ته ویلو چې علي او خبره ولې په کوجدن کې اے علي مالګه براولې اے علی کجوری براوړې ستابه کوجدن کیږي د سې نبی ویلو نبی علیہ السلام تاریخ الخمیس کې وګورئ کنه دانسوارو یو جماعت را وبالا نبی علیہ السلام په خپل خطبه ول استلا او د علی او د فاطمه نکاح په خپل کور کې وتاړو نبی علیہ السلام د خپل طرف نه کجوره پاک کسانو تقسیم کړي نو پیغمبر خدا خدا کجوری دا علی نه نه راغوخته میلمه دې ستای او پالم دې ز د پښتو د رواج د مسلمانۍ د رواج نه لري خبره ستا کرم درغلی کډه استادا کور استاده او مېلمه دې زما پوری زبانه او زما په سر لبان دې دا یو خبره کوم اول به رسم چې ختمه رسم ځان نه بشورو کې زمون په علاقه کې رسم او سخت جوړه به وړه دا امیر صاحب وو کنهشته ان نشته کنه گوا نه ایمان نه کنه ناګه تا مال ویسا جوړا زکه کدا جوړه مونږ د سیوایو نو خلک به دا مولایان د ځان نه وای ځان د پاره وای نو مل ویس نو دی وړي وانه مل الته یو ځای کې ورته وته ته راځه نو الته د وفو کوټه ونه هغه کې ارته ولې و او بیا په مازیګر کې مونږ دلې وکړه چې چل کړي یا ایه الذین آمنو دا وای جوړه براوړې دیواله پیغمبر خدا ویلی او چالي جوړه براوړې یا علی فاطمه لب جوړه تکه یا علی فاطمه لب سټ کې استکه دا پیغمبر ویلو پیغمبر خدا خپل بچیلا خپل طرف نه جوړه کړي فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل وای وای مال د واده د پاره یو قمیص تیار شو ډیر زبردست زور ته ډیره خوشاله و ما دې قمیص دا ورځ کې باندې درې کرته کتو اړاو را اړاو ماشاءالله کیا بات څنګه خپل قمیص تندرواله یو سوالګر راغې دروازه ته ودرې اطلبو من بیت النبوت قمیصا خلی زد پیغمبر د خاندان نا قمیصا خلیقا یو قمیص غواړم بالکل زوړ بچای می د شدا زه خوشاله شوم چې زکه خیر یا سیب دا قمیص می وزلا غستو وس بدا وا غندم نو زوړ باور کما آیات را تیات شلن تنالو البرا بس چې د آیات را ته یاد شه یعنی خپل قمیص ته مې وکتل نو سم مې وجړل کوله قمیصونه ورمې کا په ځړه مې غټه غټه کې خو دا چلو قمیصا قمیص یې ور کړل وای نو فاطمه به بیا په خپل قمیص پر سی ولې جړل چې زما د واده قمیص ده خو ویلی به چې علی براوړي دو خان علی ساتل شوی د ولی می د پاره نو فاطمه لای جوړه نشو کوله پلا بچي په خپل جوړو کې رسکا تا وخا وغیرتی مسلمانا دون پقنی دون پقنی چې دا دون رسمونه کې خپل بچي لای و جوړه نشي کوله چې تاسو په احرام کې الله چې کوم څه ست حرام ویل نو هغه حرام دی نو په حرام کې ښکار ته الله حرام ویل نو دا حرام وګڼي وانتم حرم چې تاسو په احرام کې ان الله يحكم ما يري الله فیصله کوي هغه چې وغواړي یا ایه الذین آمنو ایمان والو یا مراد د حج مناسک دي بیا په حج کې شاعر بیا شپږ دي صفا ډېرې دا نو د مروا ډېرې دا ول بدن نو غټ سروي ده نو د شیطانانو استل دي مزدلفه دا نو عرفه دا ولل هدیه او نه د هدیه د قربانای چې د حرم قربانی دا دغه بخیال ساته ولل قلائد او نه د امیل والو چې بیت الله تروانه دا امیل ورته چولې شوی په خاله شي دا ورو پاکستان نه به حرم ته چا سروي لګا کوله موړ به کا بیا ماشاءالله دغه غاړي ته به قلاده واچولا هر چا به پیژنده چې دا حرم ته روانه ده مثال په تور دی زنه دیو به روانه کړه نو کسانو به چم ته ورسوله شم والو به دغه عزت وکونه جټکوټ ته جټکوټ والو به عزت وکونه ساونې ته ساونې والو به عزت وکوچ کم ځای ته سراټي سراټي والو به ماشاءالله چکیاتن او چکیاتن والو با ماشاءالله عزت به وکړو هغه چې کوم ده لورې سټاپ نخکته زیاته دا د الله د کور ملما ده خیال به ساتي ولا امین البیت الحرام او عزت باندې کوي دا غچا چې قص کوونه کې د بیت الحرام یو حاجی د بیت الحرام ته روان کبا اوس پلانې او پلانې بدته نه وي د تبه حاجی صاحب وایي دا د الله د کور ملما ده وا د علم طالب په خیر رااله استاد نسبت بدل شو دا قران ولده د دا بیا ډیر خیال ساتي یبتغون فضلا من من ربهم ورضوانا واذا حللتم او الله کلا چتا سو حلال شوی د کارنا حلال شوی د احرام نه نخکار کوي ولا یجرمنکم شنآن قوم حدیبیه کې کافرانو مسلمانان منع کړیو د حرم نه کله چې فتح د مکه وشول مسلمانانو په لکه انتقام عزم را پورته شو چې دا شي نه مسلک الله فرمایل نه نه تاسو یې منع کړی نو تاسو کې عزم دار هغه چې مونږ یې منع کوو انت تدو چې تاسو زیاته وکړئ نو زیاته بنه کوي اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا بلکہ ظلم کے بدلہ میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے اسلام دانوائی چې د ظلم په بدله کې ته ظلم وکړه بلکې وای د ظلم په بدله کې انصاف وکا دا صرف قران دی اسلام دی وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره تعاون کوي پنه کوي په تقوا باندې بیر هر نه کوي ته وای اوچت فرض توحید ده او تقوا هر نه کې ته وې اوچت فرد سنت ده ولا تعاون علی الاسم والعدوان یو بل سره به تعاون نه کوي په ظلم زیاته په ګناه او په ظلم زیاته خلوی فردونه ده دې شرک او بدعت ده واتقوا الله هذا الله نو يرګي یقینا الله صح عذاب ولده حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی دا پتا سو باندې مردارا ودم او وینا او غوخه د خنزیر هغه شی چې وازو چت کړی شه پغې د غیر الله مخکې تفصیل تیر شو والمنخنقتو والمنخنقتو د مرینا نیولې شوی والمنخنقه والموقوزه مون خنقتو چې مرینا نیولې شوی هغه تمغه وای تیزندې ورتا چولې موقوزا چواله شوی دا عبد الله ابن عمر وای چې کوم شی په ټوپک باندې په درو باندې ولګي هغه ته موقوز ویل شي ولی دا د دې درو په زور باندې دا زخمی کړه دا کله دې درو زور شاته نه وینو دا ګولای بیا پڅه دا نو دیو جنا دا هم پټ کولای شي کې داخل دا کعبه نه تیر چا پیر غټه وی خلکو با پای باندې الاله کې کوله هغه درې سو شپې ته بوتانو درې سو شپې ته غټه وی هغه چلال کړشي په درگاهونو وان تستقسمو بالازلام دا چې تقسیم معلومه وي په غشبان نه په غشو تقسیم معلومه وای د دې صورت یو داو چې کله سفر ته یو انسان ته بیت الله په خوا کې وګړیو آی کې بدرې غشي پراته یو به چې وېستو نو پای بلی کلیو امرانی ربي په بل باندې نهانی ربي بل غفلا دا دغه بزرګ وې سبب اسی وې یا بشینی یا بوریزی یا بوریږي الکه الله غر کړی یو خبره وزي کنه دریم صورت داو چې جواری به کولا لکنن سبا چې لاټری کول دی لکه یو سیس د پار ډیر کسان روپۍ را جمع کی بیا غشه خسنه واچي د چا خسنه چروتو اقاغه روپي والی او نور محروم شي د لاټري وای دا حرام قطعی دا د تسود وای هغه دور کې بام داسې او خو به حلال کړه حصے بدغه مقرر شوه اول چې دا چا خسنه دونه حصے باغ ته ملاویږي دویم ته دونه دریم ته دونه سلورم ته دونه او پای کې بد سه خلک مو چې هغه محرومه پاتې شو او هغه خلکو کې بیا سپیره غنل کېده لکه نن سبا لاټري الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځه اليوم اكملت لكم دينكم وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الله دا کار دنا فرمانه دي لویا نا فرمانی دا الیوم یئس الذین نن ورځې چې حلال او حرام معلوم شو نو نا امید دي کسان چې کفر کړي د دین تاسو نه پس مې یریږي د دیونه او زمانہ و یریږي نن ما پورا کستا سو د پاره دین تاسو او تام کړي مې پتا سبحانه نعمت پل ورزیت لکم الاسلام دینا او خوخ کړه مې سراج المنیر دا سی ویلی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ما دین پورا کا نو چې د آیات راغې نبی ال نور به فرایز ناراضي دنیا ته نه به یو شی بیا حلال دی شي نه به حرام دی شي الیوم اکملت لکم دینکم یو اتیا ورځ رستو نبی علیہ السلام په دار فانی کې او بیا پیغمبر خدا د دنیا نه لاړو ابن جریر دا سی ویلی الیوم اکملت لکم دینکم دایات او جړا د عمر کله چې دایات راغې فاروق اعظم جړل نبی علیہ السلام ما یوب کې کا عمر اولې جاړې یا ورته یا رسول الله وسپره موږ د دین په زیادت په فکر کې و چې زندین با په ترقې په ترقې اوس کلا چې کمال ته ورسېد نو کله چې او شی کمال ته ورسېږي دغه نرستو بیا نه الا نقصان مگر نقصان پکې او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسخت علامه وا چې دین کامل شونه نبی بیا په دنیا کې څه کوي پیغمبر خدا ورته صدقتا اے عمر ته رښتیا وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نن دین پورا شا په دې خواګ دین کې به څوک د ځان نه ټکو کوس نه جوړي د سره بهکندې د رسم او د رواج د بدعت او د شرک الله وکړو اتمام ته بیا ضرورت نشته ده ولفما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا هغه ورځ کې چې کم شې دین نه هغه نن بیا دین نشي کېده اعتصام د شاطبی په دې ځای وګورئ 49 صفحه ولني جیل کې 18 صفحه د انجیل کې واتممت علیکم نعمتي اور اتمام نعمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمان کسی کا محتاج نہیں مسلمان د اچا محتاج نہ رہے اس یو خبر ته محتاج نه ده شر اوس بچکو پدې ماسله کې بچکو پدې کې غم کې بچکو خادای کې بچکو لین کې بچکو را شدرش کې بچکو الله نبی هر څه خو دې لیکل بیت الخلا دعای خودلې د بیت الخلا د ناس ته طریقې خودلې دوتو طریقې خودلې دراوتو طریقې خودلې کورته د ننوتو طریقې خودلې دا راوتو طریقې خودلې حتی چې د لباس د غستو طریقې خودلې دغه دعای خودلې څه شي پاتې ده په دین کې مولا لقاری وای فلا نحتاجو فی تکمیله الی امر خارج عن الكتاب والسنه وسمنګه په دین کې د قران او سنت نه بهر یو خبره ته محتاج نه وګوره فقه فقه شرح د فقه اکبر 11 صفحه کې فمن استر غیر باغن څوک چې محتاج شو فی مخمستن په خپل ولګه کې ولګي ولې ویل چونکه دین اوس غالب شوی دی ماشاءالله مخکې د غلبې د دشمن یا روا دغه د وجنه سړی محتاج وو اوس به صرف احتیاج د ولګي راځي نو ځکه فی مخمستن ویل یسالونک ماذا احل لهم تپوس کوي دی ولستانه چې څه شی حلال کړی شوی د دیوتا یعنی ګوره چې مستقل ا خسنه حرام ده چې مستقل یو کس هغه ترنه بالکل وزي او محروم کی تو یا حلال کړی شوی دی تاسو د پاره الطيبات پاکیزه سيزونه وما علمتم من الجوارح او کار دغه سيزونو چې تعلیم ورکړی تاسو من الجوارح د زخمی کونکو نه مکلبینا چې لیکونی کې تاسو باز کار کوونکو صحابه او تپوس کړه نو دا یاد راغې وما علمتم اصل کې وسید ما علم کار دا هغه چې تاسو الله تعالی مور کړی او دا حلال ده په پینځو شرطونو یو یو شرط ده وما علمتم من الجوارح د زخمی کونکو نه په دې ښکار کې به زخم کړی چې تعلیم ورکړی تاسو دی او تا دا غنا چې تاسو ته الله تعلیم درکړی فکلوا مما امسکنا علیکم دا څلورم شرط دی نو خړای دا غنا چې ساتلې دیو تاسو د پاره ته چلاړې او د سپې ته خوراک کړو نو پته ولګی دا چې دا د شه تعلیم یافته نه دی د ځان د پاره دا کار کړی تعالی نه دی کړی او پنځم شرط دی وذکر اسم الله علیه الله جلد حساب والا دے الیوم پورا باس دالاله کې د ښکار وګوره په تفسیر قرطبی کې آی پورا باس کړه الیوم حلل لكم الطيبات نن ورځې حلال کړی شوی دی تاسو لپاره پاکیزه سيزونه وطعام الذين طعام دا کسانو مراد د طعام نه زبایح دی الاله کې دا کسانو چې ورکړې شوی دی ورته کتاب حلال کړې شوی دی تاسو د پاره زبایح د يهود او د نصاراو دا ولې جایز دی اصل کې دیو په خپل الاله کبانې د الله نوم یادې دین هغه اخلي د مسلمانانو عدالت هغه اخلي مسلمانای کې شهادت ده په شهادت خبره ثابتېږي شهادت د دوه ناری نو په عام معاملو کې یا یو ناری نو دو زنانا حدود او قصاصاتو کې صرف دو ناری نه د زنا په مسله کې څلور کسان سړي مونږه بخاری را والا مسلم را والا ګورا ګورا قران را والا سپېبه پکې وینا نه د گواهی د پاره شته نشته نو بیا وره دماغ خرابې ولا متخذ اخدان ټیک دا تعلیم دا غوی جدا شه ده خو خبره ثابتول نو ثابتېږي پنا ثابت ټیک دا غوی له تعلیم ورکول جدا شه ده چې ابوی نه معلومات کوي معلومات هغه کولې شي دا ټیک د دې شریعت او قران د دې مخالفت نه کوي البته مسله په ثابتې دل نو ثابتې دل نشي کېدی او دیو جنا د مسلمانانو جج عدالت هم دانه اخلي ومن یکفر بالایمان ادي وجنه دینه ډېرې پریشانې هم جوړې شي مرګونه جوړ شو قتل غارت پکې جوړ شو ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وکا ایو کاسو همون شیف سپی راوړه زه جمعات نو ته مې دا دا وار را پیګم چې خدای دا خو سپه دینو چې اوس راشي زما په پیسې پورې ون خلی نو ما څه چالو کوم الله سل رکعات به کوم خدای شهره په شرام والا ما چې غلا نه خو مې چې اوس راشي په ما پورې ون خلی کنه زه ورته نږدې وم او اچانک را لم او شین را باندې را یا الله خیر کی یا الله خیر په دې مسله باندې د ذبیحه د اهل کتابو او نور خلق حضرات په اهل کتابو کې داخل دي چا کې داخل دي تاسو ګوره په دې باندې معرف القرآن 58 صفحه دریم جلد 59 صفحه دریم جلد 60 صفحه دریم جلد ماشاءالله پورا بحث کړ دې او حق ادا کړ دې دې باس نو قتل قابل دې د قتل وړ دې والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن کله چې ورکوي تاسو ټیک د سپی دا د یقیني خبره تعلیم حاصلول شي او تعلیم د سپو هغه د قران نه خلاف نه دی تعلمونهن مما علمکم الله ومن یکفر بالایمان نو ګره په کار دی چې سپه لاړ شي چا پورې ونه خلی دی باندې مسله ثابتې گنا بیا خلکا سړی راولي او ماشاءالله یې لري مانونه ور کوي بیا قایلې نو کله قایل شي کله چې قایل نشي بیا زی ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وک په ایمان باندې نو پتا کې سره برباد شو د عمل اوی بده په آخرت کې دا الا توانیانو نه من الخاسرین د توانیانو نه یا ایه الذین آمنو ایمان والو مخکې د طهارت باطنی ذکر وشو چې حلال خوراک وغیرہ دی نو اوس دا او دا ساده طهارت ظاهری چې ظاهر دې هم پاک کمړه اے ایمان والو کله چې پاسه گئی اراده کوي د ودرې دو اله صلات مانځتا